تاسو پوښتنه کوي یو مشر او مسول چې وظیفه ولري خپل کور ته موټر بیایي د پار دي چې خپلې وظیفې ته ژر راورسیږي ایا دغه د موټر تګ ورته صحیح ده او که یا دا به دی د خپل مشر اجازه غواړي دا په هغه مشر چې بیا تر لوی ملا صاحب پورې اجازه غواړي که چیرې هغه دغه اجازه کړې وه دغه کسانو ته چې تاسو د بیت المال تیل مصرف کړي خپل کور ته ولاړ شي، هغه کار مو ژر وکړي، بېرته به خپلې وظیفې ته راشي، که چېرې د هغه اجازه وه، نو تاسې کولای شئ چې دا موټر روان کړئ، مصرف د بیت المال په وکړي او که د هغه اجازه نه وه، ته به پر پښو ځې یا به د کرایې په موټر کې ځې، دا ورته شریعت اجازه نه ورکوي. والسلام.